انقطاع ملکی عن التي يشكو بها قبل الحكم بالشفعه وان استرد کچې طلب درد کو ما ها د جاد مبيعات په بیا فاسد بعد الحكم ورسته د حکم د قاضینا په شفیع باندې مشتری لپاره بقیت الثانیه پاتې بشي دا دوم کور چې مشتری اخیستل په شفیع باندې علامین کې ملي ته مشتری باندې ما بین لجات اخذل چې مخکې ذکر کړ او د بې معنا لاره چې ما تر مال بالمال یو او دو معنا د بې دار چې به ترازی دی ترازی یا رسول مسله اوس دوا شریکان دی په یو زمکی کې او هغه شریکانو زمکه په خپل منځ کې تقسیم کړل بغیر قضا د قاضي بغیر قضا د قاضي نیمه دا یو شو نیمه ها دبل شو تاسو ته یاد یو مکیلات او موصولات یو غیر د وکیلات او د موصولات مکیلات او موصولات معنا د مبادله غالبه ده معنا د افراس پکې مغلوبه ده معنا د مبادله پکې سره کما تعالی کغنم واخت الفوګه باندې سلسله تاسو او سلسله زما شو په دې کې اگر که الکه دې کې اوس صورت ته مبادله غالب ده افراز ده افراز دې ته چې دار چې حق ځان ځان ته وي او معلوم نه وي چې دغه داستا او که دغه دی یو مبادله ده مبادله ته چې تاسو مال ما تر پات شو دما تعالی در پات شي بس خبره ختم او یو افراز ده افراز یې ته چې زما حصہ هم ډیره معلومه ده ډیره ده مستقله ده ستا حصہ هم مستقله ده او معینه نه ده به شخصي چې دا ده او که دې ته افراز وایي نو تاسو قاعده یاد کړئ مکیلات او موضوعات چې کله تقسیم راشي معنا د مبادله پکې غالبه ده معنا د افراز مغلوبه ده نو معنا له بعد لري چې غالب شي دا هغه هغه معنا البيع وي معنا بيع وي او چې معنا الافراز پکې لکه غالب وي هغه معنا البيع نه وي هغه چې لکه ارچا حصي تعین د حصه سوي تعین د حصه سوي معنا له بيع پکې نه معنا نه وي مله صورت او سن کې لازمت دا مکیلات او موصولات قبلین نه ده په دې کې معنا الافراز لکه چې مالا د افراز پکې رااله نیمه ځمکه زما شو نیمه تا شوله نو دا زما کومه ځمکه چې معینه ده دا مخکیم زما و خو خالي دوره پته نه و چې زما دغه ده او که هغه دی استا حصه هم معلومه و چې الک وای یو حصه دې د مستقله خدا پته نه چې هغه ده او کله دې به شخصي نو چې افراد راغی الک وای چې داواله د حصو راغی زما دا حصه شوله معلومه شوله چې دغه ده هغه نه دی او استا حصه هغه دی دې کې مبادله ده چرانه له او شفق عليك وای علي را دي شو ما ده مال بالمال وشي نو په دې حصے باندې نه کوي شفیع داوا نشي کولی نو په بل حصے باندې شفیع ها داوا کوي څه مشکل نه خبره کړل ها او کچې ته څه شي چې له کوي محمد الیاس محمد اسامه توایز مکه تقسیمو اسامه نه نه تقسیمو غلکه ګډه ما خستلې ده زه غواړم چې تقسیم کړم نو قاضي واستاوه مجبورې کې بنه مجبورې کې لازم ته تقسیم مجبورې دلته بیا معنا نه بیر انغلل بیا معنا نه بیر انغلل ولی بیا کې مبادله د مال بالمال وی بالتراضی دا تراضی به ملاک زور دی د قاضي په زور تقسیمې کړي تقسیمې څه سمول ځکه حق شفیع بالمال من كل الوجوه زور مر فكي ها نبي مطلقا من كل وجوه لا في المبادله الجبريه كما ها هنا قال وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار الريت والشرط وعيب بقضاء قادم فلا شفعة للشفيع مشتری ځان لپاره خيار رؤيت لګولې یا خيار شرط لګولې یا خيار ها عیب لګولې او دا شفیع په دې به باندې خبر ابتدا کی او دوی چې مرز دې مشتری نه شفا نه غواړي ٹھیک شو شفیع خدا مهرباني وکړه هغه نه بعد مشتری دا مبيعا باید توافس کړ او خيار شرط نه چنه مینه ٹھیک شو او یې په خيار وې سره واپس کړ چنه مینه خو یا په خيار عیب سره واپس کړ چنه مینه خو او قضا هم د صفه کړاله د قاضي نو په دې صورت کې د شفیع لپاره حق د شفیع نشته څه مطلب چې مخکې ما شفاع هلکه دې مشتری تور پریخي وه اوس خو مشتری دا ما بیا واپس له بایع ته نو مشتری په شان د بایع او مخکنی بایع په شان د څه مشتری زور پرې بایع اول باندې دعوه د څه کوم د شفیع کوم ولې بایع اول پیسې واپس کړي هغه ورته زمکه واپس کړه هم دا د مال بل مال راغله زه دعوه د څه کوم د شفیع کوم موږ وایو د بیا نشته ولې دا فسکول په په قضا له قاضي راغلي که بغیر د قضا له قاضي او چې په قضا له قاضي را زور پکې راغی املا کړه دا زور د چې زور راغی لکه معنا نه بیا صورتن دا او نه بیا مانن دا ځکه بیا وایي ته ما کل مال بالمال بالتراضي څه مسله ده د نه یاد څه مونږ یزه خو نه خارج پیدا ایستل دارن چې سړی واخستل کور فسلم الشفيع تسلیم کړ شفیع شفا ثم رد بیا واپس کړ مشتری هاذا کور المشتری مشتری په سبب د خيار ريت باندې یا د خيار شرط باندې یا د خيار عیب باندې قضا فلا شوفت للشفيع ولی لانه فصل من كل وجه دا دا رد دا فسخ د نکاح ده من جميع الوجوه صورة هم او معنى هم دا مبيع الى قديم ملکه او مخکنی ملک د شغه ملک تبعیو نو په ملک تبعیه باندې خود الک شفیع دعوه د شفیع نشه کول دلته هم نشي کولای او شفعه فی انشاء العقد خلا خلا وشفعه او شفعه چې راځي کله راځي فی انشاء العقد چې احداث عقد وشي په من د بایو د مشترک دلته عقد نه دراغله ولی دا مبيعه مشتری اصل مالک ته ستله راتله چاته رسره اصل مالک تر کاګر کو صورت المالک مشتری ښکار کېدل په دغه حقیقت چې خيار خيار عیب ته چاته واپس کړ اصل مالک ته او بیا چې د قاضي قضا ته پکې ضرورت شي بالکل می خپل می په مشتری راځي نه غوي چې د دې ته واپس اصل مالک نو الکه تا خد راغله تو کوئی چې کچیرته د مشتری قبضه نه راغلی د مالک په قبضه کې بیا د ټیک ته د مشتری د شفیع لپاره شفا نه سي کیږي او کچیرته د مشتری قبضه راغلی وي او د قبضه نه بعد واپس کوي نو یقینا صورت دا چې دایبه ازمکه واپس کوي بایبه ورته پیسې واپس او کار دا چې دلته سره شي شوفر شي نو موږ وایي دغه رد به مشتری او بای په خپل منځ کې کړی دا او کدا په قضا له قاضي شوی قضا له قاضي شوی او دا فسخ د دې بيع شرعه له په خيار رويت او په خيار عيب سره چې مشتری واپس کوي دا فسخ قاضي کوي کدا مشتری بای په خپل منځ کې په خپل کې قاضي کوي او قانون دا ده چې د قاضي ولایت ویل کوي عام وي او کومه فسخه چې د قاضي طرف ته راشي هغه بالکل عام وي متعاقدین ته هم شامل وي غیر متعاقدین ته چې شفیع ده هغه ته هم شامل وي دا فسخه دوه منځ کې هم ده الکه ها د شفیع په جانب کې هم دا فسخه ده د سره لکه عقد راغلی ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه د صفه په یو صورت کې هم ثابت نه ده صفه شي ګلانو لغه استاس دا کتاب ډیر باریک ته مطالعه به ډیر کوي صحیح به کړ یاد نه بیا تاسو سبق پوهیږي د هر کتاب د هر مقرر یو خصوصیت وي کتاب اول کې سخت وي ورسته اسانه کیږي مقرر په اول کې ډېر سخت سخت خبرې کوي اوس دا استل شي خالي ټیم تیری څه تیری ټیم تیری د هدايه خصوصیت دا چې په اول کې اسانه د ټول چې اخر ته دي سختي تاسو پیږي هدايه صلات اسانه په نسبت سره نکاح نکاح اسانه په نسبت سره بیت او بیان تقریبا نسبت سره اسان د شوفیه یاد نه او ته پیږي نه کله تم ډیر حالت خراب دي پښتون په ادارې هدايه خصوصیت ته چې لکه بیا اخر سره تاول اسانه دا تاسو یې مطالعه کړئ ښه ته مړ دې نه تاسو څه شي شي ځنې ورته بیا ما په سوای چې موږ سبق نو کوی خراب و ان ردها بعيب غير قطع دا بل څه دا ټول خيار عيب خيار رؤيت خيار شرط مشتبه ځان لپاره لګولای او باید ول چې دا خو ما خوخه نسول هر دوړ خيار هر دروي خيارونه بایوټیک خلک ټیک ته واپس خلک ټیک ده واپس کا نو بغیر قضا د قاضي بغیر ده قضا د قاضي نو بیا په دې صورت کې اگر که شفیع مخکې شفا تسلیم کړي وا چې په باب کې نه کوي ها دا مشتری واپس کی بغیر قضا د قاضي اگر که صورت الفسخ دا رد دا ومعنى دا څه ده بیا د کترازي من الطرفين یو طرف پیسې ورکی بل طرف له کوي ها چې کوم د علماء بیا ورکړي دا یو سره بل سره دا ده ما ته وښه دی محمد الیاس استاد مکه خرڅ کړه اسامه باندې چې شفیو قتل چې ارز مکه اسامه واخستل یاره تان شوفه نه غواړم بس ډیر خره چې ته زما گاونډي شو څه شو ګاونډي شو په بعد کې دی اسامه او دا الیاس اسامه الیاس راځي چې اقاله وکړو اقاله اقاله کوم نه دی کومه نه راوښ د کتاب البيان اقاله وکړو اقاله صورت داله چې پیسې ورته ورکی او دا مبيع ورته دا اقاله دا ډېر ثواب هم لري اوس مثلا اوس شفیع وای اچھا ما خو په دې مشتری دعوه د شفیع نه کوله اوس په دې دوم حق دی قاری کې خو دا مشتری اول بایش او دا څه بای اول مشتری اوس په دې باندې دعوه د شفیع کولم کول شي کوم څه مثلا خدا وای چې د دوه مشتری د بای منځ کې دا دغه عقد د اقاره په لفظ د اقاره باندې وشي او که په لفظ د متارکه تاسو کتاب لیکلی یا د مفاسخه سره وش بیا دا نوې جديده بیا بیا نتیږي د اقاره په صورت کې دا به سوي ځکه اقاره ول صورت په قواعد چې دا به جديده وي په منځ د بایو د مشترک نه لکه وای ها هغه فقط د حق اول خو شي مثلا باندې لکه دا شی چې راځه دا بیا سره فسخ کو راځه دا بیا سره ترکو یا راځه زما بیا د طرف کوم ته مال پیسې راته په دې صورت کې د سفیر پر حق ته شوفي په دې چې لاس باندې نشته یو له اقاله لم په استعمال کې حق ته شوفي تاسو په دې فلشفيا شفا لأن الفتح في حقهما لأنه تغرد د مشتری د بای من کی چراغ لیدا یا دا اقاله چراغ لیدا دا رد دا فتح دا په حق الکوا د مشتری او د بای کی ولی کدی ولایت عام د خاص تاسو خدای ملکی د دې مشتری د بای ولایت عام د خاص خاص ته سړی سي یا د نسو نه چې خاص ته نو د دې دوارو په طرف کې تشخص ولا عقد جديد نه ده البته ثالث شفیع چې دا دغه په حق کې دا فسخ نه ده بلکې عقد جديد هغه به دعوت شو کې کوي مش مسله او قضا د قاضي هم پکې راغله نه ده بالکل مکمل رضا مش مسله الله مستړي کمن وي د ولایت اهما علی انفسهما لکه ولایت ته دی بایو د مستد په خپل ځانونو باندې لا تسری ولایتهما الی الثالث لا تسری سرایت نه کوي ولایت ته دی دوړي له ثالث چې شفیر شپ په حق کې عقد جدید او د دو دوړو په الکه په طرف کې الکه فسخ د عقد اول وقد قصد الفسخ اه دي کې لک تفصیل ده د شفیع لپاره کله حق د شفیع ده چې کله دا مشتری دا مبيع واپس کې بایته خو بعد القبض بعد القبض شوف سملا خلا ومراده مراد رد بعد بعيب غير قضاء بعد القبض ورست د قبض نه بیا د سفیر پر حق تشبی ولی لان قبل قبل مخک د قبض نه فسخ دا فسخ دا فلا شفع من الاصل بالکل سره شفع نشته فكان لا عقد هنا دې صورت کې بالکل سره عقد نه دراغله کوم څه مسله ده مبادله بالکل تقریبا را نغله لکه تاسو فکر ځکه د مشتری له سره قبض نه راغلی لکه نو بیا رب شي کول چې راځي نه کول فسخ راغلی چې فسخ را نغله عقد جديد عليك را نغله طرف عليك د شفیق څه شي مو الله خو مسړي کې تفصیل وان کان بغیر قضا اگر که بغیر قضا د قاضي نوي هم خو چې قبض نه راغلی او دا مشتری ورته چې بس نه غواړم نه غواړم له شکر فرحم ته شفیع په بای باندې نو اگر که قاضي نه وي هم ذکر سره بدل را نه کې تاسو کوي هي رب وان كان بغير قضاء على معروف وفي الجامع الصغير جامع صغير کې یو مسله ذکر کړ اوس نحوی ته ولا شر جامع شروع کړ څه شروع کړ سره جامع الکه وای چې کوم شروع کړ نو فرمای ولا شفاعت فی قسمت ولا خيار رؤیت شفاعت نستل کې په تقسیم کې پس کې په تقسیم کې ولا شفاعت پس کې خيار رؤیت صورت دار یو سړی دار واخیست پوری واخیست مشتری کور واره لم يرها دې مشتری دا کور لیدل نه ده ولها شفيع دا لږ د ذکر کوم دا مسله چې به تاسو پوښي ولها او د دې دارې مبه له پاره شفيع ده فابطل صفعته دې شفيع شفا باطل کړه ثم ردها دا تاسو کتاب نه کلمه ده بل کتاب درنه کړی دا سره ثم ردها بیا رد کړه ها دا کور مشتری بخيار رؤيت لم تجد الشفعه تشفي شتفيږي د شفیع لپاره نوې شفعه ثابته نکېږي په شفعه سره باندې چې څوک دې بیا داوا د شفیع په سره باندې کوي هغه باي باندې کوي وای زي لا شفعه في قسمه شفعه په تقسیم کې نشته ولا خيار وي وهي وهو دا خيار وي بكسر الراء دا په کسر الراء باندې څه معنی دا عطف ده په قسمتین باندې عطف ده په قسمتین باندې لاندې د پینه به وګرځيږي نو معنا به چې لا شفقت فی قسمت ولا شفقت فی خيار رؤیت او هو بکسر را او معنا هدا لا شفقت بسبب رد فی خيار سفل په سبب درت په خيار رؤیت باندې یو ځل لکه شفیع الکه مشترک شفا او بخلا اوس مشترک واپس که هم بیا د الکه حق شفی شفی نه لري کوم شي مسله باندې خدا لما بیننا موږ مخکې دا خبره ذکر کړه چې انه فصل من كل وجه دا فصل من جميع الوجوه تاسو پښتو مخکې څه چې ذکر کړی او ولا تصح الروايه نسي کیږي دا روایت بالفتح چې د څه وای ولا خيارا روی خياري روی صحیح ده چې خياري مجرور وای خدا نه دسی چې ولا خيارا روی چې خيار حتی چې په شفاعتن لا شفاعت شفاعت باندې او دا اسم دلاله پاره وګرځي لاله پاره نه فيجين تاسو پښتو دی لا تسوا روایت بالفتح عطفا على شفع ولي لان روایت لان روایت محفوظه في كتاب القسمه روایت محفوظه په کتاب قسمت هغه دار چالو شان له ثابتېږي په قسمت کې خيار رؤيت دا به معنا ده ولا شفعه في قسمه فتقسيم کې شفعه نشته ولا خيار رؤيت في قسمه او څوک چې تقسیم وکي هغه کې خيار رؤيت نشته څه مطلب یو شریک حاضر ده او بل شریک غائب ده او تقسیم وشو نو بس چې غایب ته کوم اورس نه هغه به وي نه هغه لپاره خيار رویت ته چې راغی که خوښ شي خو دا تقسیم به نافذ او که خوښ نه شي دا تقسیم به فسخ کی خوش مثلا انه يثبت في القسمه خيار رویت نو خيار شرط لانهما په دې پوښ مليانه سره ګوره مليانه ما دلته لګوګونی سي په هوا باندې تاسو بیا په عبارت پوښ د د خيار رویت او د خيار شرط قاعده څه وي یو شموله هغه دار که یو سړی په یو چیز باندې پول راضي وي یو خبره جوړه خو څه راضي او څه راضي نه یو یو یو چیز ته اخلي پوره راضي نه څه دي خوښ ده او څه دي خوښ نه ده او دا سړي چې خوښ ده دا خو ټیک شول چې دا خوښ نه ده او حالان کې په بیا کې او په تقسیم کې تلازم نه خوش مثلا نو ستدي چې دا خوخت نه د دې رضا دا خلل به ته په سبانه د فقې چې ځان ته یو د لار وګوري چې تا ته پوره رضا حاصل شي یا پوره عدم رضا درته شي حاصل شي ځان لپاره به خيار شرط ولګي خيار رؤيت به ولګي اوس مسله باندې خيار عيب ولګي د بیا به د درې ورځې پکې راشي چې کله تا فرار زاراله بیا ورته زما وخته او د پرانه راځواله راغورته نه مې ماشي مسله لانهما دا خيارات خيار شرط يثبتان دا ثابتي على لخلل یعنی خلل نه چاته هغه نقصان چې هغه راغلی وي پر رضا کې فيما په اغست کې تعلق تعال فيما په عقد کې تعلق تعلق نشي لزوم او لزوم د عقد برضا چې کله تر راضي شول هغه پتا لازم شي اته ته پر راضي نه پر راضي نه اوس وایي چې پر راضي نه اوس دا چیز مې خوخ هم ده چې بل او خوخ مې هم نه ده نو چې خوخ ته ده خوای لکه په دا لیک خو مې خو هم نه ده اوس بیا لیکي چې بل څوک را روانل د دلته الک شریعت تاسو یو الک فوایز درک چې تاسو خیر رات خیر هیڅ ځان ته ولګو کو پر راځي چې خواب لیکل واپس خلا وهذا المعنى دغه معنا د خلل فی الرضا د نقصان پر رضا کې دا موجود په تقسیم کې موجود په څه کې په تقسیم کې زموږ د دوه کسانو شریک ده یو حاضر ده بل غائب پښتو پیږي او چې دواړو منځ ته لکوي ها تقسیم کیږي مثلا پیږي نه پیږي یو حاضر ده بل غائب که حاضر دواړو خو معلومه خبره یا به هغه شي یا به هغه شي خو دی غائب ده اوس د خدای هم د په تقسیم باندې خدا چې دغه طرف ورته ملاو شي هم دغه طرف او کدا طرف ملاو سره راځي نو سره نو ځان لپاره به دا خیر ته ولګي شرط ولګي اي تقسیم هوکا او په دې شان چې زما بیا خوښوي ها تقسیم هوکا او چې کله زه حاضر شمه چې کله زه حاضر شم وای ام خلا هذا المعنى د دې وای چې کله زه حاضر شم بیا کله ما خاص تقسیم منافذ او کوم خاص نشبه منافذ دي خلا وهذا المعنى دا خلل فرزا موجود دا موجود په تقسیم کې هم کې یو ته په هیڅ سره تیږي بلته هم هیڅ سره تیږي او دا تقسیم کې رضا ضروری ده څه ضروری ده او که رضا نه بیا زور رسول ضروری ده حاضر فعل خو سره رضا والله اعلم والله سبحانه اعلم الله چې پاکي ولا ثابت ډیر خبردار په حقیقت امر باندې صلی الله